په اعتبار د صحت او د ضعف سره دا ویل شوی چې دریو قسمونو لدا تقسیمیږي اول پاغي کې او صحیح دویم حسن چې دا غي دواړو تفصیل او بیان شو دریم نمبر د حدیث ضعیف د کتاب صفحه د 107 مصنف رحمت الله علیه وی تعریفه الضعيف لغة من الضعف بالضم والفتح ضعيف په لغت کې د ضعف نه ماخوذ دی په زمي د ضاد سره دارنګي په فتحي ضعف او ضعف دواړه ویل شي وهو خلاف القوه دا د قوت برعکس او داغي ضد راځي فالضم کما قال الفرا لغة قريش په زمي د ضاد سره چې شي نو امام فرا چې د لغت امام دی دی وی دا د قریشو لغت دی والفتح لغة تمیم او په فتحې د ضاد سره دا لغت د بنو تمیم دی او دا دواړه فصیح لغتونه دي، وقد قرئ بالوجهین قول الله سبحانه وتعالی په دواړو وجو باندې دا آیات لوستل شوی دی په دواړو قرتونو سره راغلی چې وعلم ان فیکم ضعفا وعلم ان فیکم ضعفا وقوله دارنګ د الله رب العالمین دا قول دا آیات مبارکه چې الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير نو په دې کې دا ضعف چې کوم راغلی فتحې د ضاد او زمې د ضاد دواړو سره دی نو دواړه فصیح لغتونه دي واصطلاحا په اصطلاح کې ضعیف سلوي كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول هرغه حدیث لوي چې د قبول صفات پاغي کې نوي مخکې صفات د قبول ذکر شول چې په حدیث صحیح کې کم شرطونه ني دارنګ په حدیث حسن کې کم ني اوس مصنف رحمت الله علیه وی بیان اسباب ضعف الحديث د حدیث د کمزوروالی هغه اسباب بیانای وی بالعوده الى تعریف الصحيح والحسن بنوعيه رجوع یو کې تعریف د صحیح له دارنګ حسن چې داغي دو نوع ذکر شوی يتبين أن سبب ضعف الحديث يرجع إلى ما يحترز به عن كل شرط من تلك الشروط دا خبره څرګندیږي چې د ضعف الحدیث سبب دا غي مرجع څه ده چې کم محترزات دا غشرتونو ذکر شوی نو هغه محترزات چې راواخلې دا اسباب د ضعف دي وبيان ذلك كالتالي مصنف رحمت الله علیه اوس د دې بیان کوي اسباب د ضعف الحديث د اهل علم په دې کې درې طرق دي بعضې تفصیل سره ذکر کړي بعضې لږ اختصار سره بعضې بالکل اجمال سره نو بعضې اهل علم د دې شپږ اسباب ذکر کوي د حدیث د ضعف او کمزوروالي یو عدم الاتصال دویم عدم العداله چې پراویانو کې عدالت نوي تعریف د عدالت مخکې شوی و دارنګ عدم الضبط دریم شو سلورم شذوز پنځم نکارت او شپږم عدم وجود العاضد عند الحاجه چې عاضد یو حدیث لد په وخت د حاجت کې نی موجود حسن لغیره کې ویل شول چې حسن لغیره هغه ضعف یسیر لوي چې هغه په متعدد طرق سره راغلي عازد متابع او شاهد موجود وي نو دا تقسیم او دا اسباب چې تفصیلا ذکر کړي دا امام بقاعي او امام سخاوي رحمهم الله دا تفصیل کړی بعضې په دې کې لږ اختصار کوي نو څلور اربع اسباب ذکر کوي یو ذکر کوي الانقطاع فی السند دویم الطعن فی الراوی دریم المخالفه او سلورم العلة القادحه حافظ ابن حجر رحمت الله علیه د دې بیا اجمالا دوه سبب ذکر کړي د ضعف الحديث یو د السقط فی الاسناد دویم د الطعن فی الروات چې د یو حدیث په سند کې سقط راغلی راویان تنه غورځیدلی حذف شوی او دویم دا چې داغي پر راویانو کې ستعن راغلی جرح پی شوی وی نو دا اختصار او اجمال سره دوه سبب دي د ضعف الحديث السقط في الاسناد والطعن في الروات فما کان فی اعلاه فهو صحیح کوم چې د ضبط په اعلی مرتبه کې وي نو دا غ روایت له صحیح وي وما کان فی ادناه فهو حسن او کوم چې د ضبط په ادنا مرتبه کې نو اغل حسن وي او دغه راوی نه تعبیر کیږي په صدوق سره بعضی تینا تعبیر په لا باس به سره کوي چې د استاد نه لیکل وکړي هغه املا ویلي نو بیا دا خپل کتاب راواخلي دا مکتوبات د استاد دغه مکتوب سره ګوري چې آیا څه نقص او زیادت خو پکې مانه نه دی راغلی نو دې له مقابله وي دا به محدثینو د دې اهتمام کولو صرف په دې به اکتفا نه کوله چې ما د استاد نه لیکل وکړل بس کتاب مې بند کو دغه کتاب به بیا د استاد د کتاب سره مقابله کولو مقارنه کولو به که څه کمی به شی او هغه به تې پوره کولو او د دې نورو تفصیل هم مخکې شوی او چې سیء الحفظ چاله وایي، فاحش الغلط چاله وایي، شدید الغفله، کثیر المخالفه. نو په دې قید سره وایي احتراز راغی د تساهل الراوي فی مقابلة کتابه وتصحیحه وصیانته چې د خپل کتاب تصحیح دی وکړي د هغې حفاظت دی وکړي نو کوم راوي چې به دا تساهل کولو دا په لاندې مرتبه کې دا روایت بیا ضعیف وي ثالثا ما يتعلق باشتراط اتصال الاسناد دریم داغي تعلق د هغه شرط سره دی کم چې د اتصال الاسناد سره تعلق لري ويحترز به عن جميع انواع الضعيف باعتبار انقطاع اسناده په دې سره احتراز راځي د ضعیف د ټولو هغه انواعو نه چې د هغې تعلق د انقطاع الاسناد سره دی، وهي المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل والمدلس، چې دا معلق دی چې د اسناد د ابتدا نه څه راویان حذف شوي، ساقط شوي، والمنقطع منقطع دی چې د سند په منځ کې څه راویان غورځېدلي، والمعضل دارنګې معضل دی چې د سند په منځ کې دوا یا د دوو نه سیوا راویان علی التوالی پر لپسې غورځېدلي والمرسل مرسل دی چې تابعی نسبت نبی صلی الله علیه وسلم لکړی داغي اضافت نبی صلی الله علیه وسلم لکړی والمدلس او مدلس دی راوی مدلس هغه چالوي راوی مدلس د دې تفصیل برستو راځي خدا هغه چالوي چې د کله ناکله خپل استاد نه ذکر کوي او د شیخ او شیخ ذکر وکي استاد حذف کی تدلیس بیا ځان له تفصیل له داغي انواع دي نو د روایت له مدلس وایي چې په یو ضعیف باندې ته دا حکم لګې چې دا حسن لغیره دی نو مخکې بیان شول چې دا غي د پاره به عازد او متابع وي ويحترز به عما تفرد به الراوي الضعيف په دې سره احتراز راغی د هغه روایت نه چې ضعیف راوی پاغي متفرد شوی سعازد او تابعینی موجود ولا عازد له دا سوق متابعنی وهذا الشرط دا اخیرنه شرط چې اشتراط وجود العاضد عند الحاجه دا شرط چې دی یختص به الحسن په دې سره حسن لغیره خاص دی خامسا پنځم ما يتعلق باشتراط انتفاء المخالفه چې دا شرط لګیدل او د صحیح په تعریف کې چې مخالفت به د دین منتفي وي او يحترز به عن الشاذ په دې سره احتراز راغی د شاذ نه چې ثقات مخالفت کړوي په دې سره احتراز راغی د هغه ټولو انواعو د ضعیف نه چې هغه په اعتبار د علل خفیه او قادحه سره وي علل خفیه قادحه څه شي دي وهي المعل د دې تعبیر په معل سره کیږي چې عام اهل علم ورله معلل وي بعضي ورله معلول وي خرستو به ذکر کو چې صحیح اصطلاح په دې کې د معل ځکه د اعل يعلنا د قبول هغه صفات دي ومتى ما فقد شرط منها كان الحديث ضعيفا کله چې پدې کې یو شرط مفقود وي په دې شپږو کې نو دا حدیث به ضعیف وي کما هو مبين في هذه المحترزات لکه د دې بیان کړه شوی دی په دې محترزاتو کې وللحافظ ابن حجر رحمه الله مقوله جميله ابن حجر رحمت الله علیه یو خپل مقوله ده وجامعه في هذا الباب او هغه جامع ده په دې باب کې قال هغه فرمایلی نی ان المردود اما ان يكون لسقط من اسناده او طعن في راو حدیث مردود غیر مقبول چې ده دا بیا د دی وجنی چې د په اسناد کې به سقط او حذف راغلی او طعن فی راو یا د دې پراویانو کې به طعن راغلی راوی به فاسق وي یا راوی کې به سیء الحفظ بی فاحش الغلط بی شدید الغفله بی کثیر المخالفه بی یا نور چې د جرح کوم اسباب دي هغه به پکې علی اختلاف وجوه الطعن په هغه اختلاف د وجوه الطعن نه وجوه د طعن کثیره دي نو په هغې باندې به په د طعن شوی اعم من ان يكون لامر يرجع الى ديانه الراوي او الى ضبطه دا خبر عام ده د دینه چې دا طعن په دکې د دیانت د وجې نشوي یا د ضبط د وجې نشوي چې حافظه کمزوري وه یا دا پکې راشي چې د فاسق او د مبتدع او ګننګارو نو ابن حجر رحمت الله علیه دغه دوه سبب د ضعف ذکر کوي سقط فی الاسناد او طعن فی الروات دا اجمال مصنف رحمت الله علیه ذکر کو د حدیث ضعیف نمخ کی دا غي د انواع ذکر کولو نمخ کی یو مقدمه وا اوس وی انواع الضعیف من حيث انقطاع الاسناد د ضعیف هغه انواع او اقسام د دې حیثیت او ناحیې نه چې په سند کې انقطاع راغلی وي وي تقدم في نوعي الصحيح والحسن ان من شرطهما ان يكونا متصلي الاسناد د صحیح او د حسن په دواړو نوعو کې مخکې ذکر شول چې د دې په اهمو شرطونو کې یو شرط دا دی چې دا به متصل الاسناد وي دا شرط په صحیح او حسن دواړو کې وو فاذا عدم هذا الشرط تاخر الحديث عن هاتين المرتبتين وحكم بضعفه کله چې دا شرط د اتصال معدوم او مفقود شو نو حدیث د دې دوو مرتبو نه راخکته شو را رستو شو د حسن او د صحیح نه را لاندې شو او حکم بکیږي د دې حدیث په ضعف باندې وبالنظر الى مكان السقط من الاسناد وعدد الساقطين يمكن ان نقسم الضعيف الى خمسه اقسام ديله چې وګوري چې دا سقط په کوم ځای کې راغلی او څومره سقط راغلی یو راوی غورځیدلی دوه غورځیدلی سیوا غورځیدلی نو دا ممکن ده چې موږ د ضعیف تقسیم کو پنځو اقسام لا او اصطلاحي تعریف دا ده ما حذف من مبتدا اسناده راو فاكثر چې د دې د سند د ابتدا نه یو راوی یا د یو نسیوا راوی حذف کړي شوی غورځیدلی د مبتدا او الاسناد نه مراد کم دی کم چې په جهت د مصنف کې وي لکه امام بخاری چې کوم استاد دغه استاد ول استاد دغه جانب نه چې حذف راشي دی له معلق وي او کنه د رستو جانب نه کم چې د صحابي په طرف باندې وي او متن الحديث لنږدې وي کده هغه طرف نه سقط راغلی نو هغه له بیا مرسل وي ارستو را روان دی مصنف رحمت الله علیه وی تعریف د معلق څه دی المعلق لغه من علق والعين واللام والقاف اصل كبير صحيح عين لام او قاف د اصل کبیر دی دا معلق د علقه نه د اسم مفعول صيغه ده يرجع الى معنى واحد رجوع یوې معنی لکېږي وهو ان ينات الشيء بالشيء العالي دا دی لوي چې یو شی را اویزان کړی شي د اوچت شي سره تقول علقت الشيء اعلقه تعليقا وقد علق به اذا لزمه دا شی د فلانی شي سره پیوس شو چې کله غ لازم رونی سي نو په معنا د ځوندې دو سر راځي یو شی ځوندول واصطلاحا ما حذف من مبتدا اسناده واحد او اکثر چې د دې د اسناد د ابتدا طرف نه یو یا د یو نډیر راویان حذف کړي شوی ولو الى اخر الاسناد اگر که اخر د سند پوری وي د ابتدا نه راواله تر اخر پورې ټول سند د حذف کړي وي نو د علم معلق وي وما اشبه ذلك من صيغ الجزم والتمريز لکه دا سیسی غزه ذکر کی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یا روا فلان عن فلان زاد فلان ذکر فلان يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر عنه یا د دې غونته الفاظ ذکر کی چې هغه د جزم صيغي وي د او التمريز یا د تمریز صيغه وي صيغه د تمریز ذکر کی مجهوله یا صيغه د جزم ذکر کی قال و یا قیل زاد السیوطی فيه على التوالي وی امام سیوطی رحمت الله علیه په دې تعریف کې دا یو قید سیوا کړی چې د دې په اسناد کې حذف راغلی وي د ابتدا طرفنا على التوالي خو پر لپسې فقوله ما حذف من مبتدا اسناده يعني ان السقط في المعلق يكون من مبادئ السند دا ما حذف من مبتدا اسناده چې وي د دې مطلب دا دی اذ الساقط فيه اکثر من واحد ځکه په هغې کې چې سقوط راغلی وي دا د یو نه سیوا وي د هغې په تعریف کې به راشي چې معزل هغې له وي چې د سند په منځ کې دوه راویان یا د دوو نه سیوا پرله پسې غورځېدلي وقوله فاکثر او دا فاکثر قید چې ولګولو وایي د معلق او د معضل په منځ کې عموم خصوص من وجه دی فیجامعه فی حذف اثنین فصاعدا نو جمع کوي یې په دې کې چې دوه راویان پکې یا د دوو نه سیوا حذف شوي فیجتمع مع المعلق فی بعض صوره نو دا معزل چې د معلق سره جمع کیږي په بعضي صورتونو کې یو حدیث به معلق وي معزل به وي ويفارقه المعلق في حذف واحد او معلق ترې په دې جدا کېږي چې حذف د یو راوي د ابتدا نه راغلی وي نو په بعضي صورتونو کې ورسره یو ځای شي او په بعضي کې ترې نه جدا شي وفي اختصاصه باول الاسناد بل په دې باندې تر دا معلق جدا کیږي چې دې کې قید د اول الاسناد ده په معزل کې اول الاسناد قید نشته نو په منځ د معلق او د معزل کې عموم خصوص من وجه شو په دې کې جمع کیږي چې حذف د اسنین یا فصاعدا پکې راغلی وي او مفارقت په دوو سيزونو کې راځي فی حذف واحد فی اختصاصه باول الاسناد یو دا چې په دې کې به حذف د واحد راغلی نو معلق بوي او معزل بني دویم دا چې دا د اول سند سره خاص دی او معزل کې دا قید نشته چې مصنف د حدیث ټول سند حذف کی او داسې وایي چې قال النبي صلی الله علیه وسلم مثال به څنګه کې قول البخاری وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر امام بخاری سند نه ذکر کوي او ډایرک وای تعلیق ذکر کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې بهترین کلام سلور خبرې دي سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله او الله اکبر ویل دویم صورت به سي ان يحذف المصنف جميع السند الا الصحابي چې مصنف ټول سند حذف کی خو صحابي نه حذف کوي که قول البخاري لکه قول امام بخاري په خپل صحیح کې چې معلقا نه ذکر کړي قال ابو هريره رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة علی المنافقین العشاء والفجر په منافقانو چې ګران موز دی درون موز دی نشي کوله هغه د ماسختن او د سار دی نو دا مثال دا غي شو چې صحابي ذکر کړی وي نور سند حذف کړی دریم صورت د دې ان يحذف المصنف جميع السند الا الصحابي والتابعي معا ټول سند حذف کی خو تابعي او صحابي پری دي لکه قول امام بخاری په صحیح کې وقال همام عن ابی هریرة عن النبی صلی الله علیه وسلم، یمیت الاذی عن الطریق صدقة، د لارې نه د تکلیف شی لر کول دا هم صدقه ده، نو امام بخاری تابعی او صحابی ذکر کړی او نور سند یې حذف کړی. څلورم صورت ان یحذف المصنف من حدثه ویضیفه الی من فوقه چې مصنف صرف خپل استاذ حذف کی چا چی ورله حدیث بیان کړی او اضافت یی هغه چاله وکی چی د استاذ نه په بره طبقه کی دی که قول البخاری یی لکه قول د امام بخاری وقال عفان حدثنا سلیم بن حیان قال حدثنا سعید بن مینا قال سمعت ابا هریره رضی الله عنه یقول قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا عدوا ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الاسد نو دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه خپل شیخ پکې حذف کړی دی وی وعفان من شيوخ البخاری دا عفان چې دی د امام بخاری د شيوخ نه دی خو لكن اکثر ما يخرج عنه البخاری بواسطه دا استاد هم د امام بخاری چې د دنه روایت نقل کین په واسطه نقل کوي د د او د امام بخاری په منځ کې سو واسطه وي نو استاد هم دی استاد الاساتذه هم دی کما قال الحافظ ابن حجر لك حافظ ابن حجر رحمت الله علیه ویلی نو دې ځکه چې دا معلق ذکر کړي د خپل شیخ حذف کړي او داغه شیخ او شیخ ذکر کړي اشهر المؤلفات في هذا النوع مشهور مؤلفات په دې نوع د معلق کې وي هناک بعض الكتب المؤلفه في وصل بلاغات كتب مخصوصه وي بعضی کتابونه داسې دي چې هغه د مخصوص کتابونو چې چې کوم بلاغات راغلي د هغه وصل کړي دي اسانی دي ذکر کړي دي ومن ذلك په دغه کتابونو کې یو څه شی د تغلیق او تعلیق علی صحیح البخاری للحافظ احمد ابن علي المعروف بابن حجر العسقلاني د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه کتاب چې د 852 کې وفات د تغلیق التعلیق دا په 15 جلد کې تبع ده په تحقیق د سعید القصفی سره د دې اختصار حافظ ابن حجر رحمت الله علیه کړه په خپل کتاب التشویق الى وصل المهم من التعلیق دارنګ په دې باب کې د حافظ ابن حجر یو بل کتاب هم د چې داغي نوم دی التوفیق لوصل المهم من التعلیق خو دغه دواړه کتاب په دې کې اقتصار کړ په هغه احادیث باندې چې امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې د هغه ایصال نه کړي معلقا ذکر کړی دي او د هغه وصل بیا په خپل صحیح کې نه ذکر کړي نو د دې اسانید بیا حافظ ابن حجر رحمت الله علیه را جمع کړی دي دا دی له شیخ علی ابن حسن ابن علی ابن عبدالحمید الحلبی د شیخ علی الحلبی کتاب دی چې د مخکې کلونو کورونا کې وفات شو د شیخ البانی رحمت الله علیه شاګردو په اردن کې د کورونا په مرض باندې وفات شوی نو دا کتاب لیکل چې صحیح مسلم کې کم تعلیق راغلی دی دا غي تغلیق کړه دی تغلیق معنی بندول کوم رو او چاود چې د بخاری په اسانیدو کې راغلی یا د مسلم نو هغه بندول د تغلیق معنا ده هغه بندول لکه د دیوار نه یو خخته وباسي بل څوک راشي هغه خخته پکې ولګي د دې معلق سره متعلق مسله چې ده مصنف رحمت الله علیه نه ذکر کړي خو متولات او د دې فن اهم کتابونه ذکر کوي هغه معلقات د بخاری دی امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې دا شرط په ځان لازم کړه چې مسند روایت براړي صحیح وي او معلقات چې وروړي دي نو هغه په شرط د امام بخاری رحمت الله علیه نه دي او حکم د معلق مونږ ذکر نه کو چې حکم یې سره مصنف رحمت الله علیه خو اجمالا د ضعیف په قسم کې راوستو خو عام اهل علم وي چې معلق باندې یو مضطرد او عام حکم نه لګي تر دې پورې چې تا د دې سند نی کتلی ځکه مصنف خپل شیخ حذف کړی نو راشل نور طرق وګوره چې د د شیخ د د شیخ څوک دی شیخ الشیخ څوک دی آیا د دې حدیث وصل د پخپل کړه دی کنه بل چا د حدیث موصولا ذکر کړه دی نو په دې باندې حکم عام مترد نه لګي تر دې چې سند دی نه کتلې د سند کتو نه پس به پې بيا حکم لګې چې صحيح دی که ضعيف دی اګر چې مجازا يې بعضې په انواعو د ضعيف کې ذکر کوي لکه دلته مصنف رحمت الله عليه هم د ضعيف په هغه انواعو کې ذکر کو چې په هغې کې انقطاع راغلي وي او دا ضعف یې د دوو وجو نه ذکر کیږي لحذف فی اسناده ځکه په اسناد کې حذف راغلی دی ولجهاله بحال المحذوف چې کم محذوف راوی دی داغه حال نه مون خبر نه یو جهالت ته پکې چې هغه به ثقه که ضعیف به نو د دې دوه وجنه ول ضعیف ویل شي ورنه عامه قاعده دا ده چې د لپاره حکم مترید نشته په معلق کې به کله صحیح وي لکه معلقات د بخاری دا غي تفصیل ذکر کوو پاغي کې صحیح مشته پاغي کې ضعیف مشته معلقات د امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې 1341 معلقات ذکر کړي دي اهل علم ذکر کړي چې دا بیا په دوه قسمه دي یو هغه معلقات دي چې هغه په خپل صحیح کې موصولا هم ذکر کړی دی په بل ځای کې او دا اکثر معلقات دي د دې تعداد د 1181 یو لسوا یو اتیا معلقات په دې دیار لسوا یو سلويخ کې داسې دي چې دا امام بخاری یو ځای معلق ذکر کړي خو په کتاب په خپل جامع الصحیح کې بل ځای کې مسند او موصولا ذکر کړي د دې حکم خو حکم د صحیح دی ځکه چې مسندن بل ځای کې ذکر کی په دې باندې احکام د معلقات نه جاری کیږي او دویم قسم د امام بخاری هغه معلقات دي چې په موضع آخر کې د هغه وصل نه کړي موصولا نه دي ذکر کړي د هغه تعداد د 160 یو سل شپې ته احادیث دا بیا اهل علم ذکر کړي چې د دې دوه قسمه دي یو هغه چې امام بخاری رحمت الله علیه معلقا ذکر کی په صيغه د جزم سره دا سی و چې قال فلان روا فلان فعل ابو هريره كذا وذكر فلان كذا نو د اهل علم د دې نوع عباره کې وایي چې دا صحیح دی الا من علقه عنه د چانه چې امام بخاری دا تعلیقا ذکر کړی اپل سند کې بیا تو ګوره خو چې امام بخاری ویلی دی قال فلان کذا نو دی فلان پوری ته لازم واری واغست چې حدیث صحیح دی د فلان نه اپل چې متن د حدیث لکم سند ذکر کیږي نو دا غي ذمہ واری در لناخلی دا یو نوع شو په کومو کې چې کم معلقات جزمن ذکر کړي دي او باقی رجالو کې به بیا ته نظر کې که قابل قبول وي نو واب اخلي او کنه قابل د رد وي نو رد بشي دویم په دې کې هغه قسم دی چې په صيغه د تمریز سره امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کی دا سی وی قیل روی عن فلان یذکر عن فلان ويقال ان فلان فعل كذا نو په دې کې دا جزم نشته چې دا صحیح دی کنه اهل علم وایي چې په دې کې به نظر کې په دې کې بعضی صحیح مشته بعضی پکې ضعیف مشته نو دا د معلقات د بخاری هغه اجمال شو چې دا په دوه قسمه باندې دي یو هغه چې بل ځای کې موصولا ذکر کړی دي د دې عدد سوره شو او 1181 او بل هغه دي چې هغه په خپل کتاب کې موصولا نه دي ذکر کړي دا غي عدد ده 160 په دې کې بیا دوه قسم دي په دې دویم قسم کې ړومبنۍ خبره نه خو امر مفروغ منه دی غي له ضرورت نشته چې موصولا نه ذکر کړي د 160 کې خبره ده د کې ړومبنۍ کې سمغه چې په صيغه د جزم ذکر کړي چې قال فلان فعل فلان امر فلان روا فلان د دې بیا سلور قسمونه اهل علم ذکر کوي اول هغه چې دا د امام بخاری رحمت الله علیه د شرط مطابق وي صحیح وي لکه څنګه چې شرط دی مثال به څنګه کتاب الوکاله کې ذکر کړي وقال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف حدثنا محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال وکلني رسول الله صلی الله علیه وسلم بزکات رمضان وګد حدیث بیا ذکر کړه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رمضان په هغه صدقاتو باندې مقرر کړه وم په هغه کې د دې شیطان راغې ماونی و نو بیا را لوي چې ډېر فقیر او غریب یم پرې مې دا دوه درې پیری نیول او نبی علیہ السلام ورلوي چې دا دروغجن د خدای د لریشا ویلي چې مال بدن نجات پدې ملاویږي چې ته سوره بقره لولې نو دا امام بخاری رحمت الله علیه معلقا ذکر کړي خو د امام بخاری په شرط نو دا صحیح دی بیا په دې اعتراض راځي چې امام بخاری رحمت الله علیه دا معلق ولې ذکر کولو د دې درې جوابونه اهل علم ذکر کوي یا د دې وجنه امام بخاری رحمت الله علیه دا معلقا ذکر کوي چې د دې قائم مقام بل حدیث ذکر کړي نو په هغې سره استغنا راغلي ده چې دوباره درله دا حدیث په سند سره نشم ذکر کولی معلق ذکر کوم یا امام بخاری رحمت الله علیه دا د دې وجنه معلق ذکر کوي چې دا د خپل شیخ نه اوریدل نه دا د دیانتداري ده د خپل شیخ نه سماع نه ده ثابت نو برد شیخ الشیخ ذکر کی چې قاله عثمان ابن الهيثم زما د استاد استاد داسې ویلي دي یا په سما کې شک راغلی وي د شیخ نه یا اوریدلی ني یا په سما کې شک وي چې ماته د حدیث اوریدل ده کنه نور حدیث صحیح وي په شرط باندې وي او درې موجه د اهل علم دا ذکر کوي چې دا د خپل استاد نه مباشرتا ني اوریدلې په مذاکره یا اجازه کې تن اوریدلې وي د اهل علم مجالس به یو مجالس د علم د تحديث په هغې کې به شاګرد له حدیث بیانولو چې حدثني فلان عن فلان عن فلان نو په هغې کې بیا شاګردان وایي چې ما له استاد دا حدیث بیان کړ یو به مذاکره او احادیث به یو بل له ذکر کول نو په هغې کې به تساهل کول ضعیف روایات به هم کله بیان کړل نو امام بخاری کله داسې حدیث د استاد نه مذاکره کې په مجلس د مذاکره کې اوریدلې په مجلس د تحدیث کې نه اوریدلې نو دی بیا دا معلق راړي چې حدیث متن خو ثابت دی شک پکې نشته خو چون کې ما د استاد نه په مجلس التحدیث کې نه دی اوریدلې مجلس المذاکره کې مې اورېدلی دی یا د اجازې په تور باندې مال ویلي چې د دې حدیث مې تاله اجازه درکړې نو اجازه او مجلس المذاکره په هغه اعلی مراتبو کې نه دي نو امام بخاری تعلیقا ذکر کی درې جوابونه به در یاد وي څنګه اول دا چې امام بخاری مخکې دا ذکر کړی دی د دې قائم مقام موجودي نو اختصار د پر تعلیق ذکر کی دویم دا چې دیانتاً ده د خپل شیخ نه مباشرتاً نه دی اوریدلی. دا خو درې موجه شو په مجلس المذاکره یا مجلس الاجازه کې اوریدلی او دویم دا چې شک راغلی چې ما دا د استاد نه اوریدلې کنه مې دې اوریدلې دویم په دې قسم کې چې کوم جزمن ذکر کړي په صيغه د جزم سره دا هغه دی چې د امام بخاری رحمت الله علیه په شرط باندې خونی خو دده نه علاوه چې د نورو اهل علمو د صحیح لپاره کوم شرطونه دي نو په هغه شرط باندې برابر وي مثال به څنګه لکه کتاب الطهاره کې حدیث راوړی معلقا ذکر کړی وقالت عائشه رضی الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل احيانه سند نه ذکر کړی د عائشه رضی الله عنها حدیث راوړی په شرط د امام بخاری نه ده خو د نورو اهل علمو په شرط باندې حدیث صحیح دی نو معلقا امام بخاری ذکر کو دریم هغه قسم راړي چې صالح او حسن د حجت لپاره چې دا حسن وي او صالح وي د حجت لپاره دائم په کتاب الطهاره کې حدیث وروړي مثال به وي قال بهز بن حکیم عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله احق ان يستحيا منه من الناس الله ډیر حقدار دی چې د هغه نه حیا وکړی شي د خلکو نه حیا کې نو د دین ډیر حقدار الله دی چې حیا تی نه وکي مخکې مونږ وې چې امام زهبي رحمت الله علیه د حسن دوه مرتبه ذکر کوي یو اعلی مرتبه او بل ادنا مرتبه په اعلی مرتبه کې دا سلسله ذکر کوي بهز ابن حکیم عن ابيه عن جده نو دا په شرط امام بخاری باندې نه دی دا د حسن په مرتبه کې راځي نو امام بخاری چې دا سند ذکر کوي نو اشاره تعلیقا ذکر کی کامل سند نه ذکر کوي سلورم هغه دی چې په صيغه د جزم ذکر کړی وي چې ضعف پکې وي خو ضعف شدید نه وي ضعف یسیر وي ضعف یسیر نه مراد دا دی چې انقطاع یسیر وي داغي په سند کې یا پراویانو کې معمولی غونته خفت وي کتاب الزکات کې حدیث راوړی دی معلقا ذکر کړی وي وقال طاووس قال معاذ بن جبل لاهل اليمن او لبیس یا هغه مستعمل جامې په زکات کې دا مال راکړي د اوربشو د جوارو په ځای باندې نو تاسو له بدا اسان شي ځکه د جامو خلک یې جامې جوړوي او دا بخې وخير لاصحاب محمد صلی الله علیه وسلم د نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابه او د پاره بدا بهتري جوار او دغه به ورله زه څه په تکلیف باندې مدینې له رسوم دا جامې به یوسم هغوی دې له ډېر حاجتمند دي د حدیث نه فقهي مسله دا هم استنباط کېږي چې په زکات کې په تا لازم شوی یو شی دی د هغې قیمت ته ورکولی شې که نه نو د معاذ رضی الله عنه دا حدیث معلقا امام بخاري ذکر کړی نو اسناد د دې حدیث تر طاووس پورې صحیح دی خو په دې کې لږه غونته انقطاع ده ځکه د طاووس ابن کیسان سما د معاذ ابن جبل رضی الله عنه نه ثابت نه ده نو رستو خلک چې د امام بخاری په شرط نه پويږي او په اعتراض کوي چې وګوره د امام طاووس نه حدیث راغسته دی هغه د معاذ ابن جبل نه اعلان کې د طاووس سماع د معاذ ابن جبل نه ثابت نه ده امام بخاری خپل خبره او خپل شرط باندې پوره روان دی هغه په سند نه ذکر کړي دا تعلیقا چې ذکر کونه اشاره وکړي چې په سند کې معمولی ضعف دی ځکه د طاووس سماع د معاذ ابن جبل نه نه ثابت نو دې کې ضعف یسیر دی دا په دغه 160 معلقاتو کې ړومبنې قسم شو چې په صيغه د جزم سره ذکر کړی وي دا غیلان دي د سلور انواع راضي اقسام راضي دویم قسم چې په صيغه د تمریز سره ذکر کې لکه يروى ويذكر ويحكى ويقال د دې درې اقسام اهل علم ذکر کوي یو دا چې په دې کې صحیح وي اگر چې د امام بخاری د شرط نه لاندې وي خو متن د حدیث صحیح وي مثال به څنګه وي کتاب الطب کې امام بخاري حدیث راوړی او داسې ویلي ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقى بفاتحه الكتاب وې د ابن عباس رضی الله عنه رضی الله عنهما نشه د نبی صلی الله علیه وسلم نه ذکر کوي چې دم اچولو کې په سوره فاتحه باندې نو دا د امام بخاری رحمت الله علیه په شرط باندې نه دی خو حدیث صحیح دی نو په تعلیق سره ذکر کړي په صيغه د تمریز و یذکر عن ابن عباس په دې صيغه د تمریز سره چې ذکر کوي دوه منوع پکې دا ده چې هغه حسن وي لکه په کتاب البيوع کې امام بخاري حدیث وروړي و یذکر عن عثمان رضی الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا بعت فكل واذا ابتعت فاكتك فکتل کله چې ته یو شی خرڅې نو بیا د هغې پیمانه پوره کوه او کله چې یو شی ته اخلي نو بیا پوره اخله مطلب دا دی که خرڅې او که اخلي پورهوالی کوه کمې بې شی پکې مه کوه نو دا هم په صیغې د یذکرو سره ذکر کړی خو متن د دې حدیث یو ګورې اسانی د نورو اهل علم ذکر کړي نو حدیث حسن دی دریم قسم چې په صیغې د جزم سره ذکر کی نو دا به ضعیف وي د دې ضعیف بیا دوه قسمونه دي یو داسې ضعیف چې د دې لپاره معتزد او متابع شاهد موجود وي دویم هغه قسم چې دا غي معتزد نه وي موجود چې د کم معتزد موجود وي مثال به څنګه لکه کتاب الوصایا کې حدیث راوړی ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصيه د وصیت نمخ کې نبی عليه الصلاه والسلام د قرض فیصله کړې و دا حدیث امام ترمذی رحمت الله علیه موصولا ذکر کړی من طریق الحارث الاعور عن علي د حارث الاعور په سند باندې مخکې د حارث الاعور ذکر مونږ وکړو چې امام ذهبي د حسن لغیره دوه مرتبې ذکر کړي یو ادنا مرتبه ده ادنا مرتبه کې حارث الاعور ذکر کړي د علي رضی الله عنه نه حارث الاعور ضعیف دی د دې وجنه امام ترمذی رحمت الله علیه دی حدیث لغریب ویلي خو بیا ذکر کړی دی چې اجماع د اهل علم د پدی باندې چې وصیت د دې نه مخکې به قرض وي قرض به اول ادا کې د هغې نه وروسته به بیا د میت په وصیت عمل کیږي نو د دې حدیث د پاره یو قسم عازد موجود دی عازد څه شی دی اجماع د امت نو امام بخاری رحمت الله علیه دا په صیغه د تمریز ذکر کړی او کله دا په صيغه د تمریز چې ذکر کړی دا سه ضعیف به چې دا غي عازد بني نو امام بخاری رحمت الله علیه په دې نوع باندې بیا چپ نه پاتې کیږي په صيغه د تمريض چې ذکر هم کی نو بیا داسې یو قول ذکر کوي چې اشاره د دې ضعف لکه یا لکه په خپل صحیح کې حدیث وروړي کتاب الصلات کې چې ويذكر عن ابي هريره رضي الله عنه رفعه لا يتطوع الامام في مكانه بیا امام بخاری وی ولم یصحا د ابو هريره رضی الله عنه نه ذکر کیږي چې هغه دا فرمایلی مرفوعا روایت ذکر کړي چې امام به په هغه ځای کې نفل او سنت نه کوي په کم ځای کې چې فرض کړي ني بیا امام بخاری ذکر کی ولم یصحا دا حدیث ثابت نه دی صحیح نه دی نو په دې نوع باندې امام بخاری سکوت نه اختیاري اشاره دا غي ضعف لکې بل مسله چې دوافع تعلیق الحديث لسه شي دي اولی یو مصنف را پورته شي چې هغه تعلیقا روایت ذکر کوي اسباب د دې سدي اکم اسباب دي چې امام بخاری رحمت الله علیه لباعث ګرځیدلی چې معلقات ذکر کړي یو لتکراره د تکرار د وجنه یو حدیث چې مکرر ذکر کوي یو ځکه بل اسناد ذکر کوي نو بل ځکه معلق راړي او دویم دا لانه خرج فی الباب ما یقوم مقامه د په دې باب کې د دې قائم مقام حدیث ذکر کړي لکه مخکې مو وي نو بیا د تعلیقا اختصارا ذکر کی صرف د تنبیه د پاره یا دې د پاره امام بخاری رحمت الله علیه تعلیقا ذکر کړي چې د دې حدیث د باز راویانو سما د خپل شیخ نه ثابت کی چې آیا د دې راوي سما د خپل استاد نه ثابته ده کنه چې کله مدلس وي حدیث ذکر کی بیا وایي چې د فلانی نه ذکر کیږي چې زما استاد ویل دي نو د مدلس هغه سماع له اشاره کوي چې د استاد نه دا حدیث اوریدل دي او بل امام بخاری رحمت الله علیه دا تعلیقات د لپاره ذکر کوي چې د خپل کتاب د موضوع نه وباسي یو روایت مثلا موقوف دی یا پرواتو کې هغه څوک دي چې خفیف الضبط دي نو امام بخاری رحمت الله علیه خو اعلی شرط لګولې دی الجامع المسند الصحیح نو د خپل شرط نه وباسي نو ځکه تعلیقا ذکر کی په صحیح مسلم کې معلقات راغلي دي کنه نشته په صحیح مسلم کې خداغه تعداد دومره کثیر نه دی لکه څنګه چې د صحیح بخاری دی معلقات چې کوم په صحیح مسلم کې راغلي اهل علم ذکر کړي چې صرف دولس معلقات دي ابن صلاح رحمت الله علیه په هغه باندې یو مستقل رساله لیکلې ده دا غینوم دی صيانه صحيح مسلم من الاخلال والغلط وحمايته من الاسقاط والسقط او حافظ ابو علي الغساني هغه دا ذکر کړی چې معلقات په صحیح مسلم کې سوار لسنی داغه د کتاب نوم د تقیید المهمل و تمیز المشکل سوار لسی ذکر کړی خو راجح قول دا دی چې دو لسنی دا دوه پکې مکرر راغلي دیارلسم ځای چې ذکر کړی ا مکرر دی او سوارلسم کم ځای چې هغه ذکر کوي د معلق په صحیح مسلم کې نو هغه په یو بل روایت د امام مسلم چې د امام مسلم نه کوم شاګردانو صحیح نقل کړي نو په یو کې معلق راغلی په بل روایت کې هغه موصول دی او دغه معلقات چې دی امام مسلم رحمت الله علیه ټول په خپل صحیح کې موصولا ذکر کړی دي علاوه د یو حدیث نه چا په کتاب التيمم کې روړې حديث د ابو الجهيم چې اقبل رسول الله صلی الله عليه وسلم من نحو بير جمل د دې وسلم بیا ابن صلاح رحمت الله علیه کړه دی نو صرف دغه یو روایت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د بیر جمل طرف نه راتلو وګر حدیث ذکر کړي د امام مسلم په معلقات باندې اهل علم دور کلام نه کوي دولس معلقات دي په هغې کښې یوولس موصولا په خپل صحیح کښې ذکر کړي، یو معلق دی چې د هغې هم اهل علمو وصل ذکر کړی دی او موصولا ئې بیان کړی. یو بله مسئله په دې باب کښې اختلافي ده چې په دې مثالونو کې مصنف رحمت الله علیه کتاب کې ذکر کا دا سلورم مثال چې ذکر کو چې مصنف حذف د خپل شیخ کی او اضافت هغه چالو کی چې د شیخ نه بره وي او دا مثال یې ذکر کو چې وقال عفان حدثنا سلیم بن حیان نو علما وایي کله چې د شیخ نه بره دا کومې ساقط کړی دی دا د مصنف شیخ هم وي نو دی له تعلیق وي که تدلیس به ورلوي آیا دا تعلیق دی که تدلیس دی نو ابو عمرو دانی رحمه الله چې د متوفا د 444 دارنګ ابن صلاح رحمت الله علیه دی دا ذکر کړي چې دا په حکم د متصل کې دی خو په دې شرط باندې چې د دې فاعل سالم وي د تدلیس نه چې څوک دا کار وکړي د سالم وي د تدلیس نه لکه امام بخاری رحمت الله علیه چې هغه سالم دی د شبهه التدلیس نه نو د چې خپل استاد حذف کی او د هغه استاد ذکر کی د هغه د استاد د دم استاد وی لکه په دې مثال کې نو ابن صلاح او ابو عمرو دانی دا په حکم د متصل کې غني دی له معلق هم نه وای دی له مد... دی له مدلس هم نه وای او امام مزي او ابن حجر رحمت الله علیه دی له تعلیق وای نو مصنف رحمت الله علیه دا د تعلیق سلورم مثال ذکر کړی دی ابن حجر رحمت الله علیه وای د دې دلیل او وجه دا ده چې امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې د بعض هغه شيوخ نه چې دا غي نه سما ثابت ده احاديث معلقا ذکر کړي په بل ځای کې چې دا سند وګوري نو د امام بخاري او دغه شیخ او شیخ په منځ کې یو استاد موجود وي نو دا په دې باندې دلیل دی چې امام بخاري د دې استاد نه په خپل نه دی اوریدلی په منځ کې یو راوی حذف کړی دی نو دا هم په حکم د معلق کې شماري